په دې بل لیک کې حیات الله احمدزی او وحید الله احمدزی د دریم مکروریانو څخه پوښتنه کوي چې د جمعې د لمانځه د دوه رکعاتو فرضو نه وروسته څلور رکعاته لمونځ چې کېږي دا فرض دی که واجب دی او که سنت حضراتو د جمعې په ورځ باندې دغه ماپښین کې تنها و تنها دا دوه رکعاته فرض شته یعنې نور فرض تر هغه وروسته هغه دوه رکعته که مو چیرې کول لکه صاحبین چې فرمایي رضی الله عنهما هغه هم د هغسې سنت مؤکد دي مطلب فریضه دا دوه رکعته لرئ آینده دپاره هغه څلورو دوه هغه فرض نه بله کېږي هغه ته واجب نه ویل کېږي هغه لکه دا نور سنت چې د ماپښین د لمانځه د مخه څلور کوي یا هغه وروسته کې دوه رکعته لکه هغه چې سنن وه دغه دغسې سنت بلل کېږي نو نه فرض نه واجب والسلام.